د عزم وېبپاڼې درنو مینوالو! د ځانګړو مرکو په لړ کې مو دا ځل د افغانستان پر روان وضعیت او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو باندې د طالبانو له ویاند محترم ذبیح الله مجاهد صاحب سره ځانګړې مرکه کړې چې اورېدلو ته یې ستاسو پام راګرځوو. ډیر محترم مجاهد صاحب د کابل حکومت د سولې په نوم د دولت ځانګړی وزارت جوړ کړی تاسو دا هڅه د کومو موخو په خاطر بولئ او ایا چمتو یاست چې بالاخره د نورو افغانانو په منځ کې له حکومت سره هم د یوه لوري په توګه خبرې وکړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد داسې د سولې په اړه کوم جهاتونه څه څه ډول ګامونه اخلي زموږ په اند ډېر تر هغو خپلو جهاتونو پورې اړه لري ولې څه مهم دي د اسلامي امارت دریځ او پالیسي دا ده چې د افغانستان د قضیې د حل لپاره دوه بعدونه دي یو بهرنی بعد چې د بهرنیو ځواکونو او اشغالګرو وتل دي او د افغانستان اشغال پای ته رسول دي او دوم بعد داخلي بعد چې داخلي منازعات ته د حل لار پیدا شي اسلامي امارت په دواړو بعدونو باندې همکار کوي او هم هڅه کوي چې د دواړو بودونو نه تګ وکړي څو په افغانستان کې اشغال ختم سي استقلال حاصل سي او بیا د اسلامي نظام تر سور لاندې ټول افغانان سره راټول سي نو چون اوس اوس موږ په بهرني بود باندې بوخت یو څو چې د افغانستان بهرنی بود حل نسی بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوځي اشغال پای ته ونه رسیږي او هغه توافق رامنځته نسی چې دا ځواکونه وځي افغانان د استقلال حس ونه کی او زمکه او پزای په خپل اختیار کې نسی داخلي بود باندې خبرې کول بحث کول بیګټ دي ځکه یو قاعده ده دفع د مزرات او اولاوی له جلب د منافعونه اول باید سړی ضررونه دفع کی بیا منافع جلب کی امکان نه لري څوک ضرر دفع نه کړي ځان او د جلب د منافع په سی وګرځي ګټه وکړي مثلا که موږ تاسو کور خدای مکه د یو سیلاب سره مخ سي او بل خواته تا په کور کې دننې آبادی شروع کړي وي او جای جوړې رنگکاری کې کور خایسته کې نو ته په دغه وخت سیلاب په کور راغی څه کار کوي دغه آبادی ته به دوام ورکوي که به سیلاب دفع کوي ته ویدې سې ته به سیلاب ته هڅه کوي سیلاب مخه ونیول څه کوي په که بې غوري وکړي په دغه آبادي ته دې نه پرېږدي نړۍ یې در باندې نو بنا د افغانستان قضیه هم داسې یو پړاو کې د موږ باید بهرني بود باندې ټول افغانان تمرکز وکړو چې اول بهرنی بود حل سي امریکانو سره هغه سوله ییز توافق سي موږ اوس مذاکرات کو سره بوخت یو توافق تر لاسه سي افغانستان آزاد سي مستقل سي بهرني ځواکونه وتل ته لار برابر سي دا مو تیر ورځم په یو اعلان کې وویل سي اسلامي امارت د افغانانو سره په یو مشترک مذاکراتي ټیم بحث کوي چې د دوی ټول لخوا یو ټیم مذاکرات وکړي او له موږ سره او په دې کې بیا تصریح شوې ده چې د کابل ادارې سره د حکومت په بڼه موږ خبرې نه کوو نه هغه د حکومت په بڼه او نامه باندې موږ پیژنو بلکې یو جهاد ته او یو لوری ده یو برخه ده د ستونزې او د افغانستان دغسې نور سیاسي جهتونه هم چې د اشغال په پلو کې پاتې شوي دي د ستونزې برخه دي موږ ترجیح ورکو چې مخکې له نورو انتخابونو نه د خبرو له لارې دا مسله حل کړو نو د اسلامي امارت پورې د اړه لري چې دغه کله بهرني مسایل حل کیږي داخلي مسایل ته داخلي وو بیا به له ټولو افغانانو سره په یو مشترک مذاکراتي ټیم په ترڅ کې خبرې کوو او دې دې کې به د کابل ادارې د دولت وزیر یا نه وزیر دا موږ ته مهم نه دي مهم دا دي چې د دوی یو مشترک ټیم وي او اشخاصو په نامه وي اشخاصو په توګه یا د ګوندونو په توګه یا د سیاسي جهتونو په توګه وي نه د حکومت په توګه مجاهد صاحب تاسو هر وخت له دولت سره له مذاکراتو نټه کړې د لامل په هکله یې راته ووایاست او دا هم روښانه کړئ چې د یوه رسمي دولت په نه شتون کې به د سولې اجرایي ضمانت، د بندیانو خوشي کول او ورته نورې چارې کومه مسؤله اداره وکړي؟ زموږ دغه دریځ چې د کابل ادارې ته موږ حکومت په نامه باندې قایل نه یو یا یې نه پېژنو او مشروعیت نه ورکوو، ډېر ښکاره ده. درې دلایل موږ لرو چې د کابل اداره د مذاکراتو اوسنی بهیر کې د دې صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي یو خدای ستا بهرنۍ موضوع ده د اشغالګرو د اشغال د پای ته رسیدو موضوع د کابل اداره تاسو ټول افغانان تیږي چې د دې صلاحیت نه لري چې اشغالګر له افغانستان وباسي یو یا په دې مسله خبرې وسره کې ځکه په خپل دی اشغال زیږنده ده او د اشغال موجودیت غواړي د ځان د بقا لپاره بل دا چې موږ دی دی یو حکومت په نامه ځکه نه پیژنم چې دلته درې موانع موجود دي یو شرعي معنی ده یو حقوقي معنی ده د نړیوالو اصولو په اساس او یو هم تاریخي معنی شرعي معنی دا ده چې د اسلامي امارت موجودیت د علماو په فیصله باندې د علماو په تعین باندې اسلامي امارت موجود شوی ده شرعي بیات سره شوی ده او دا یو نظام ده حکومت ده او سیستم ده دا بیا بیله خبره ده چې دا دا نظام په ښارونو کې د ظلم له وجې نه اوس ژوند نسی کولی اطرافو ته وتلی ولې شرعي حیثیت په خپل حال ده ټول فقها په دې باندې متفق دي چې اسلامي امارت شرعي حیثیت لري او بیعت لري امیر لري دا ټول شرعي اصول او شرعي ضوابط دي چې د دې نظام پیژندنه او یا د مشروع بلل دا یو شرعي مسله ده نو د امارت په مقابل کې موږ بل نظام نه منو او نه مشروع دی څوک ومني یو مسله دومره مسله دا ده چې په نړیوالو اصولو هم کچېرې د کابل اداره د حکومت په بڼه وپېژندل شي نو هر هغه څوک چې د دې نظام سره مخالفت کوي هغه باغي ډله ده حالدا چې دلته د افغان مولس لخوا اتلس کاله کېږي جهاد روان ده د اشغال په وړاندې باندې مقابله او مبارزه روانه ده نو دا ویلی شو دا اوس بغاوت ده خدای مه کړه دا شرعي جهاد او دا دومره درنې قربانۍ او دغه دومره متانتونه د افغانستان یو تاریخي پړاو ته لوی حد را رسول دې ته موږ بیا د باغې په سترګه وګورو لکه څنګه چې د کابل ادارې غلامان کوم نظر ورته ګوري دا به ډېره بې انصافي او د نړیوالو نورمونو سره هم سمون نه خوري او دا راز د تاریخي لحاظه دې مسلې ته لنډه اشاره داسې کوم چې دا به د تاریخ لپاره یو عیب پاتې شي او دا به د تاریخ لپاره یو پیغور پاتې شي چې د کابل اداره د حکومت په حیث ومنل شي ځکه موږ په تیر تاریخونو کې هم هغه نظامونه چې وارداتي دلته راغلي په زور باندې د بهرنیو په مټو باندې په موږ باندې تپل شوي په افغانانو هغه ته موږ اهمیت نه دور کړی نه منل شي مثلا د انګریزانو په شاه شجاع افغانانو نه منو سره جګ مقابله وکړه تاوی وازه لمنځه یو د شوروي اتحاد په وخت کې دلته د کارمل حکومت د روسانو لخوا راغی و تپل سو په افغانانو باندې ټول افغانانو په جهاد سره مقابله وکړه او یې پر ځول ټول کمونستان نو کچېرې اوس هم موږ د اشغال زیږنده یو نظام منو معنی دا ده چې د اشغال تتیمه منو د اشغال نتیجه دلته منو د اشغال موخې او اهداف سره توافق کو حال دا چې د مقابل کې موږ ډېر درنې قرباني ورکړي نو دغه حکومت او نظام دا حکومت نه ده دا چې دی غول اسبوچی دی ګډاګی دی دا باید په تاریخي لحاظ ګډاګی او پیژندل شي او راتلونکي نسلونه په دې باندې آګاوي چې دا رقم نظامونه هیڅ کله منل وړ نه دي او د موږ افغانستان په خوانو هم په دې باندې ثابت کړي چې دا نظام د منلو نه ته ورسته باید ثابت کو دا د تاریخي لحاظ یو عیب او پیغور بل بلکې یو تپل سوی رژیم د پردو په لاس جوړ سوی سیستم په افغانانو باندې په دې تاریخي ملک کې په دې مسلمان ملک کې موږ ومنو نو بیرته بیا د اشغال د موخو او هدف سره توافق ښکاره کیږي او عین هغه پیغور موږ ته هم راجع کیږي چې خدای مه کړه داسې یو سیستم ته سر کیږدو نو بنا دا غوښتنه دې څوک نه کوي پس دا دومه مسله ده تاسو دې سوال دوم جز ځکه رسمي اداره نه وي د سولې اجرایي ضمانت او د بندیانو خوشې کېدل او نورې چارې دا یې دې پورې اړه نه لري دا غلطه فرضیه ده چې هر چا ویلي ځکه د سولې او امن ضمانت د امریکې او د افغانستان ترمنځ کېږي د افغانانو په نمایندګي موږ یو د امریکا په خپله نمایندګي دا دوه ملکونه دي ته په خپل مابین تړون کوي نو د ضمانتونه خو ملګرو ملتونه سته یا مثلا نړیوال لوی قدرتونه سته د سیمې هیوادونه سته نور به به پرې هیوادونه سته اسلامي نړۍ سته اسلامي کانفرنس ته هغه ټول د دې ضمانت کول سي د افغانانو د امریکایانو ترمنځ دا توافق وسو دا تضمین نه رامنځ سي او د بلغه کړي واده به تر سره کوي نو دا د کابل ادارې پورې څاړونه نه د کابل ادارې د صلاحیت لري چې ضمانت وي بله مسله د بندیانو د خصوصي کېدو مسله هم همداسې ده بندیان تاسې پوهېږئ چې کله د کابل اداره موجوده نه وه بندیان موجود وو ګوانتانامو موجوده وه باګرام موجود و پولي چرخای موجود و د کابل ادارې لا شتون نه درلود یا د خپل شتون په اوایلو کې وه دغسې چې اوس هم دوی کوم بندیان نیسي تاسې پوهېږئ چې په چاپو کې نیسي امریکایان ورسره دي په بندیخانو په زندانونو کې په تحقیقاتو کې امریکایان ورسره دي هغوی یې نیسي هغوی ته ملي هغوی زندان بندیانو ته خوراک ورکوي هغوی چیکاک ورکوي کله چې د امریکایانو سره موږ توافق کوو په خپله د بندیانو مسله له هغو سره حل کېږي دا جنګ د امریکا او د افغانستان ترمنځ دی د افغانستان خلک د امریکې لخوا بندیانېږي داسې د څو مزدورانو په غلامانو په لاس بندیانې دا خو بېله موضوع ده موږ نشو کولی چې غلام ته اهمیت دې ورکړو چې بندي د پلاس کې دی دروازه باندې ولاړ ده او که چیرې فاسق خان امر وسي زندانیان خلاص کې دروازه باندې کله منه کولی شي نو بنا دا فرضیه سمه نه ده نور چارې په دې نه مرتب تاسو هر وخت په اساسي قانون کې د بدلونونو غوښتنه کړې یوه مهمه ماده د دغه قانون دا ده چې د نړیوالو بشري قوانینو ته ځان ژمن بولي چې دا ماده په ټولنه کې د اسلامي حدودو د پلي کولو په مخ کې خنډ ده ایا تاسې به د قانون په تغیر کې له دا ډول مادو سره کوم برخورد وکړئ؟ په دې اساس خو د قوانینو باره کې موږ څه ویلي داسې یو شی موږ تر اوسه نه دی ویلی چې د قانون کوم بند څه رقم موږ نه منو یا کوم تغیر و ځکه دا د راتلونکي افغانستان او افغانانو پورې اړه لري کله چې اشغال پای ته رسیږي افغانستان مستقل شي افغانان مستقل شي موږ علما لرو موږ فقها لرو دانشمندان لرو سیاسي پوهان لرو برجسته څېرې لرو دوی به ټول کینی د افغانستان لپاره په قوانینو باندې بحث خبرې کوي په دې کې بې له شکه چې موږ متعدد قوانین په پخوا کې درلودل اوس به شاید موجود وي په دا ټولو کې به د اصلاحاتو هڅه کیږي خو یو شی چې ډیر مهم دی هغه اسلامي قوانین موږ اسلامي حاکمیت او حکومت او نظام غواړو قوانین به ټول اسلامي وي قوانین چون هغه طرز العمل د حکومت داري ده او مور د حکومت چلولو ده او سرچینه د حکومت چلولو ده بنا دا باید سوچه اسلامي وي په دې اساس که چیرې ځینې نړیوال تړونونه یا ځینې نړیوال کنونسیونونه هغه داسې عیار سوي جوړ سوي چې د اسلامي قواعدو قوانینو سره په تضاد کې واقع کیږي بې له شک چې موږ هغه نه منو یعنې موږ چې کله اسلامي حکومت او نظام غواړو د دې معنا دا ده چې هر هغه قانون چې د اسلام خلاف هغه موږ نه ورته ژمن یو نه موږ وعده کوو او د افغانستان په قوانینو کې پخوا هم داسې راغلي دي چې هر هغه ماده د نړیوالو قوانینو یا د نړیوالو کنونسیونونو لپاره اسلامي امارت ځان ژمن بولي خو چې د هغو قوانینو چې د اسلام له احکامو سره په تضاد کې واقع نه نو که چیرې ځینې قوانین طبیعي دي چې نړیوال خو ډېر یو لوی پراخ جال د نړۍ ده غیر اسلامي هیوادونه شته مقتدر هیوادونه ظالم مظلوم ټول پکې واقع دي نو که هغوی داسې قوانین جوړ کړي اسلام سره په تضاد کې راغلل خو نشي کېدای چې اسلامي ټولنه به خامخا د هغو پیروي کوي دا خو بیا بغاوت او د طاغوت ته غاړه کېښودل دي او ناجایز کار ده بالکل به دا یو اصل وي چې هغه قوانین په افغانستان کې د تعمیل وړ دي چې هغه د اسلام له اصول سره برابر دي نړیوال کنونسیونونه او یا نورمونه او یا لوزنامې هم تر هغه حد پورې موږ ته د منلو وړ دي چې د اسلام سره په تضاد کې نه واقع کیږي او که د اسلام سره په تضاد کې واقع شي خو هغه تلس کاله جنګ هم په دغه دی که ستاسو په راتګ سره افغانان یو موټی کېږي او یو بشپړ اسلامي حکومت ته لاره پرانیستل کېږي، له نړیوالو په تېره بیا له ګاونډیو هېوادونو سره به مو چلند څه وي او د ډیورنډ فرضي کرښې پر لانجمنه قضیه به څه وکړئ؟ وروسته له دې چې اشغال پای ته رسیږي او اسلامي حاکمیت ته افغانان لاس پیدا کوي، طبیعي ده چې په اسلامي حاکمیت کې خو وحدت، یووالی، یو موټی کېدل دا ټول شته. دا به وي ان شاء الله ټول افغانان به په د ورونو په شان په یو نظام کې سره ځان ګوري او د هیواد لپاره به مشترک کار کوي دې ته موږ ژمن یو او په دې کې بیا طبیعي ده چې نړیوالو سره ګاونډیانو سره د سیمې له هیوادونو سره د موږ چلن به هم د اسلام د اصولو په اساس وي د اسلام اصول دا دي چې که څوک په یو کلي کې ژوند کوي د خپل همسایګانو سره ښه تعامل ولري د احترام ډک تعامل ولري او راکړه ورکړه ولري مشروع طریقې سره تجارت ولري دا سبب په حکومتونو کې هم داسې که یو مسلمان هیواد چې روسي شاوخوا کې اسلامي هیوادونه غیر اسلامي هیوادونه ټول وی دا یو کلی حیثیت لري طبیعي د اسلامي امارت بل ټولو نه په خو اخلاقو په لوړ معیار په ښه تعامل هم له ګاونډیانو سره تعامل کوي هم بل نړیوال سره تعامل کوي او طبیعي په دې کې اسلامي هیوادونه چې دی هغه زیات د دې حقدار دي سړی دی د دې ترڅنګ سي همسایه د مثلا د دې ترڅنګ سي یو د سیمې او نږدې هیواد اسلام یو ورور هیوادم د مسلمان ورور هیوادم د مسلمانان پکې وسی مشترکات هم پکې زیاتی طبیعي د ټول سره به موږ چلن ډیر نیک په متقابل احترام ولاړی او په عدم مداخله دی بل په امور کې په دې به ولاړی ان شاء الله او بل موضوع دی دیورن تاسو یاد کړ دا موضوع د ملتونو موضوع ده د حکومتونو موضوع نه ده ځکه دلته لوی ملتونه پراته دي او دا پیخم سي ده د یو ملت په سرنوشت باندې نو بناء بیرته باید ملتونه دي حل لاره ولټوي په هغه وخت کې چې دلته امن راځي استقرار راځي او مستحکم نظام راځي نو کېدای شي ملت ته د دې فرصت پیدا شي په دې موضوع باندې بحث وکړي او بیا پرېکړې وکړي خو به ټول د پاره د منلو وړ وي دا د نظامونو د سیاسي حلقاتو پورې موږ اړوند ځکه نه بولی چې طبیعي ده ډېر وخت سیاسي نظام او یا سیستمونه اوړي را اوړي بدلیږي را بدلیږي او دا یو ډېر اساسي موضوع ده د سیمې دا باید ملتونه حال کې ثابت دي او اصلي درد او رنځ ملتونو ته رسېږي له داسې قضیو نه باید په داسې یو توافق سره د ملتونو لخوا نه حل سي هغه د سیمې په وحدت او یووالي او د تشنج په ورکېدا او په آرامۍ او سولې په امن کې مرسته وکړي دا نو د دې لپاره فرصت شته وخت شته موږ د حکومت ذمه واري نه بولو مجاهد صاحب که راته ووایست رسنۍ بشري نهادونه مدني بنسټونه میرمنې او د ټولنې نور اړخونه به په راتلونکي ټول شموله حکومت کې کوم ځای ولري؟ طبیعي ده چې کله موږ یو حاکمیت او یو واحد نظام ته لاسرسی پیدا کوو په هغه کې هغه ټولنه د طبیعي ده چې رسنۍ به وي بشري نهادونه به وي بېلابېل بنسټونه به وي ښځې ژوند کوي نرم ژوند کوي خو د هغو لپاره به ټول د ژوند اصل او قواعد هغه اسلامي وي کوم اصول او ضوابط چې اسلام رسنیو نهادونو میرمنو نارینه او ټولو ته ایښي دي په هغو به موږ ټول عمل کوو دا یو مسلمان ملک ده نه نوي فیصده شرع نه نوي خلک ټول مسلمانان دي او د دوی د معتقداتو لپاره دلته د څلوېښت کاله کېږي د معتقداتو د دین د ساتنې لپاره قرباني روانه ده او هر چا که غوښتلی وي چې دغه ملت خدای نه خسته منحرف کی له دین یې بیګانه کی له اسلام نه واړي هغه نه دي توانېدل خو د دوه امپراتورۍ موږ ګورو چې د موږ په تاسې په مخ کې په ګونډه کېږي په همدې خاطر دی چې زموږ دین ته چا احترام نه وي کړی یا زموږ په دیني احکامو ته چا اعتنا نه وي کړی دا ډېر په درانه قیمت تمامېږي هر څوک دا هڅه وکړي نو افغانان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې په دې باندې سرونه مات سوي دي په دې قواعد ګوي څوک هم قیل قال نه نه کوي انشاءالله او ټول مسلمانان دي د دې ټول مکلفیت دی چې په اسلام باندې موږ هم عمل وکړو نور هم عمل وکړي او دلته د قربانیو پاس وساتو د شهیدانو د درنو زیانونو پاس وساتو او اسلامي احکامو ته موږ غاړه کېږدو دا که رسنۍ دي که نهادونه دي که ښځې دي که نر دي ټول به ټولنه کې داسې ژوند کوو چې سره کوم موږ ته اسلامي دستور حکم راکوي ان شاء الله په دې کې به ستونزه نه وي موږ ستونزه نه وینو او دا تشریحات او د طرز العملونه د ژوند ته به ان شاء الله د یو حاکم سیستم لخوا نه او د علماو لخوا نه د دانشمندان لخوا هغه به وځکیږي او خلک به پرې وان ان شاء الله خپل ځوان عیاروي د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ټاکنیز کمپاینونه پیل شوي پیغام ورته څه دی او که د دغو ټاکنو له لارې کوم څوک واک ته رسیږي تر سولې وروسته به یې برخلیک څه وي یادونه باید وکړو چې د اشغال تر سوري لاندې ټاکنې او د ولسمشریز کمپاینونه او دا خبرې ټولې جعلي او نمایشي دي په تیر کې دا ثابته سوې ده څو ځلې چې کله افغانستان اشغال د دغه پروسې کې تعمیلي کې ټول نمایشي بڼه لري بې ځای د خلکو ځورولو خلکو ته تلفات همدارس بې ځای مصارف او د خلکو تکلیفول دی او نتیجه پې نه مرتبي هر وخت نتیجه بهرنیان په لاس کې هغوی انتخابوي نو موږ دغسې ټاکنو ماکنو دغه سیستمونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوو جعلي او نمایشي بولو له خلکو نه مو غوښتنه دا ده چې د دې سره کلک پرېکون وکړي نتیجه یې دوی بار بار ولیده چې منفي وه د بهرنیو په ګټه وه د اشغالګرو په ګټه وه ځکه دغه سیستم راوړی اشغالګرو ده او هغوی د خپلې هغه موخې دی رسیدو دی پر دغه سیستم استعمالي باید موږ د اشغالګرو سره د هغو د اهداف په ترلاسه کېدو کې کومک ونه کړو هڅه وکړو چې موږ خپل اصول خپل پرنسیپونه په نظر کې ولرو او اسلامي حکومونه په نظر کې ولرو کله چې افغانستان مستقل کیږي ازادي کې بیا به د نظام د جوړښت او د غو د سیستم او د دې لپاره فکر کوي قواعد او قوانین به جوړي د علماو پوهانو نه به په دې برخه کې نظریات اخلي او هغوی به پکې شامل وي هغوی به لارښوونې کوي افغانان به بیا هغسې کوي ولې مخکې له دې چې اشغال پای ته ورسېږي دغسې پروسې ټولې پردۍ دي ټولې نمایشي دي ټولې بې نتیجې دي لکه موږ چې مخکې د دې شاهدانو له دې ستم باید افغانان بار بار له یو غار نه ونه چیچل سي بار بار باید اشتباه ونه کړي او هیڅ ان شاء الله افغانان ویښ سوي هم دي پوه هم دي ان شاء الله دغه نمایشي حرکات به صرف په هغو ځایو کې تاثیرات ولري یا به عملي کړی سي چې هغلته محدود خلک دي د پیسو قرباني کیږي د پیسو په خاطر باندې هر څه کوي او لوړو تاریخي او اسلامي ارزښتونو ته چندان اعتنا نه لري هغه خلک په دې کې ګوند اخلي څوک چې واقعي مسلمان ده افغان ده مستقل ده آزاد ده هغه هیڅ کلم دی امریکانو دغه سه پروسو چې انتخابات په نامه په لارا چې قرباني کیږي نه پر کونو سره کوي او نیمه نه بنا اسلامي امارات د دغه سه نمایشي حرکتو مخالف ده او هر څه په نتیجه کې مراوځي د منلو نه دي ستاسو په اند په امنیتي بنسټونو او ملکي اداراتو کې باید کوم بدلونونه راشي او په دې برخه کې مو کوم ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي؟ نو دغسې تغیرات چې د افغانستان کې په بېلابېلو نهادونو کې راځي موږ یو شی ویلی شو چې موږ اصلاحاتو ته ژمن یو کله چې اشغال پای ته رسیږي افغانان د خپل واک او اختیار چښتن کیږي دلته اسلامي نظام راځي طبعا ټول هغه بنسټونه چې افغانان لري دلته طبیعي دي دلته باید وي هغوی باید زوره اصلاح کې وسی دغه کوم چې تاسو نمونه واخیسته بېلابېل بنسټونه هر یو یې زوره اصلاح ته ضرورت لري ځکه دا په داسې یو حالت کې ایجاد سوی یا رشد سوی ده چې هغه تر اشغال لاندې حالت و هغلته افغانان د خپل واک او اختیار نه وو هغلته هغه خلک چې په دې کې دخیل وو هغوی متاسفانه چې ټول په بیلابیلو مفاسدو کې ونډه درلوده په اختلاس کې په ظلم کې په رشوت کې په تعصباتو کې په نورو مختلفو جرائمو کې نو دغه ټول بنسټونه له دغه سي حالت نه متاثر دي یعنی دغه بنسټونه په خپل حال کې د افغانستان په ګټه نه دي اوس اوس دوام زور اصلاح ته ضرورت لري مثلا موږ امنیتي ارګانونه ضرور دي افغانان امنیت ته ضرورت لري باید وی وی لرو ول غلام ارګان د سه ارګان سه غله د افغانانو نه د پردوی ګټ ته ډېر ژمن وي جاسوسان پکې نه وتلی وي د پردوی ملکونو او مال پکې کار کوي یا پراخ رشوت پکې روان وي یا مثلا د نهاد نه په استفاده باندې غصب کیږي ظلم کیږي جبر کیږي دا افراد باید ځینې وتوګل شي دا ډېر ضروري اصلاح ده داسې په نورو بنسټونو کې اصلاحات ډېر اړین دي دا به ان شاء الله په سالم وخت کې چې کله موږ ورته رسیږو د دې باندې فکر هم کیږي ټول افغانان به مشترک تصمیم په اړه نشي مجاهد صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده که راته ووایاست تر سولې وروسته به د روانې جګړې له قرباني کورنیو سره څه ډول چلند کوئ؟ او ایا هغوی چې ستاسې په مقابل لوري کې ولاړ وو یا د پردیو ګټو لپاره یې افغانان وژل، حساب کتاب ورسره شونی دی؟ په دې سوال کې خو دوه درې اړخه دي، یو اړخ دا دی چې د قرباني شویو کورنیو سره سړی څه کوي؟ یعنې په جګړه کې قرباني شوي هغه که د هر اړخ نه قرباني شوي وي، دا د افغانانو اړوند دي. مثلا یتیم افغان ده، کونډه افغانه ده، کور چې بې سرپرسته شوی ده، په هره جګړه کې شوی، په هرې خوا کې هغه د افغان تور پاتې ویر ده نو نظام مسولیت لري چې د دغو ټولو کورنوي ته مساوي رسیدګي وکړي په څه معنی سي تعلیمي د ټولو یتیمانو لپاره وي او د سر پوخ او عزت او امن باید د ټولو کورنوي لپاره وي ځکه دا افغانان دي بیا دلته ژوند کوي د موږ تاسو متوزر دي او موږ نسو کوای چې دوی په وړاندې یو نظام به تفاوتي وکړي او موږ یې ومنو نو حکومت مسولیت لري نظام مسولیت لري چې ټولو ته به مساوي حقوق ورکړي د دې د تعلیم په برخه کې د دې ژوند په رفاه کې د بمرسته کوي د دې کورنوي او پات سو هغه جنایتکاران جنایتکاران به دوه ډول دي یو هغه جنایتکاران دي چې د حقوق الله په برخه کې دوی جنایت کړی دا مثلا الله ته دوی ماخوذ دي او جرم او جنایت کړی دی طبیعي ده چې دا خلک خو د مسلمانانو امیر دا صلاحیت لري چې بیا د خلک عفو کړي او که حساب ورسره کوو دا صلاحیت هم لري خو د افغانستان د ایجاباتو نه دا ضروري دي داسې ښکاري زه اوس نه غواړم چې دغه وخت خبره اوس وړاندوینه وکړم خو وضعیت داسې ښکاري چې افغانان باید بیا ته انتقامګیرو او بیرته یو له بله د غچ اخیستنو دې ته مخه ونه کړي، د اتحاد ساتلو لپاره، د وحدت لپاره، د راتلونکي امن او استقرار لپاره او د اسلامي نظام د ثبات لپاره دې ته اړتیا ده چې عفو او درګذرونه ډېر وسي. طبیعي ده چې بیا به اسلامي حاکمیت هم له دغو شیانو نه تېر سي. او یو هغه جنایتونه دي، درېیمه برخه، چې هغه جنایتونه په حقوق العبد باندې سوي دي تیری سوي دي ظلم سوی دی چا غصب سوی مځکه نیول سوی دی چا مال نیول سوی دی چا عزت ته صدمه رسول سوی دی شخصا یو له بله خلک متضرر سوي دي هغه بیا ټول خلک واک لري صلاحیت لري دا چې راسي اسلامي محکمې ته په خپل مدهي باندې معارض سي د خپل حق غوښتنه وکړي د اسلامي حکومت یا نظام عدالت او محکمه او څارندوالي د دې مسولیت لري چې باید دغه حقوق ورته ترلاسه کړي د مظلوم حق له ظالم نه واخیستل شي دا د عدالت معنا ده او باید دا کار وسی په حقوق العبد په ساحه کې ځکه دا به څوک بخلای نشي څو خپل هغه چې حق ځای سي څو خپل ونه بخي ایوان اخلي نو بنا په دې برخه کې باید اسلامي حکومت او نظام مسولانه چلن کوي او د شرعي اجابات هغه به تسره کیږي ان شاء الله مجاهد صاحب محترم دا چې له ډېرو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړ له تاسو ډېره مننه. له تاسې نه هم مننه کوو چې موږ ته مو فرصت راکړ او مرکه مو راسره وکړه. سلامت اوسئ.